ان تو سچې را وټو کېږي دا مم په کلار دی پاسه د زمکې نه مالا نه ویږي د پر من قرار ټینګېدل مال کونډې وته یې کول کونډې وته وړاونه یو ثبت الله الذين امنوا مضبوط الله کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت په وینا مضبوط باندې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا چې کلمه توحید ده او فی الاخرته او په اخرت کې ایا قبر تینا مراد دی ويذل الله الظالمين او خطا کوي الله ظالمانو را ويفعل الله کوي الله ما يشاء او چې الله غوږي الم ترى تنغر الى الذين كسانوا تا الم ترى تنغر الى الذين كسانوا تبدلوا چې بدلی کو نعمت الله نعمت الله کو پرن په کو پر سرا اغه نعمت د الله محمد رسول الله قران او حل قوم او را واستغفر قوم دار البوار زید علاکتا او پس استاسو دا الان ناری جانم تا قل لعبادی الذین آمنوا ویا زما بندگان مومنانو تا یقیم الصلاة چې او دې درې منزل را ویون په کو خرج گئی دي مما دا نو رزقنا هم جوړ کړی موږ دیوتا سرن په پټه وانه تن بخارا من قبل ایات یا مخې دې نه چې را بچی دیوتا یوم انداز ورځ لا بیعون فی جنب پاکی خرڅ ولا غستل ولا خلال انا په پیدا ور کوي دوستانه دچا الله الذي الله ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه او انزل من السماء ماء راوري د برینه باران په غرج بي او باسي په دې باران باندې من الثمرات دې میونه رزق لكم خوراک تاسو لپاره وسخر لكم الفلك او تابع کړی دي تاسو لپاره کشته لتجريه په الباري چې چلیږي دا کشته په دریاب کې به امر به حکم د الله وسخر لكم الانهار او تابع کړی دي تاسو لپاره ولي الله را دي ورځ غواړو نه غواړو او چا خبره وب غواړو نه غواړو وبرا کړی دی سا اخلو د هوا نه غواړو نه غواړو و ان تعدو او که تاسو شمارې نعمت الله نعمتونو د الله لا تو سو نه شرا ګره ولا غیلرا یقینا انسان د لزوبلوم ظالم کفارنا کفارنا شکرا بس دی